بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کوي دی الف لام آیا خلکو دا ګڼلې ده چې هغوی به یوازې په همدومره ویلو پرېښودلی شي چې موږ ایمان راوړ او هغوی به ونه ازمویل شي ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين څوک چې له الله پاک سره د یو ځای کېدو هیله من وي هغه باید په دې وپوهېږي چې د الله پاک ټاکل کړی شوی وخت ارومرو راتلونکی دی او الله پاک هر څه اوري او پوهېږي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون موږ انسان ته توصیه کړې ده چې له خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته زما د شریک په توګه نه پېژنې نو د هغو خبره مه منه د خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله پاک ایمان راوړو خو کله چې هغه د الله پاک په معامله کې وځورول شو نو هغه د خلکو له خوا اچول شوې آزموینه د الله پاک د عذاب په څیر وګڼله اوس که ستا د رب له خوا فتح او نصرت راغی نو هم دغه سړی به ووایي موږ خو له تاسې سره وو دا کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسې زموږ د کړن لارې پیروي وکړئ او ستاسې خطاوې به موږ پر ځان واخلو په داس حال کې چې دا غول خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي هغوی په قاطعي توګه دروغ وایي موږ نوح علیه الصلاة والسلام دغه قوم ته ولېږه او هغه پنځوس کم یو زر کاله د هغو په منځ کې ووسېده په پای کې هغه خلک طوفان ونیول په داسې حال کې چې هغوی ظالمان وو فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين په حقیقت کې چې د الله پاک نه پرته تاسو د چا بندگی کوئ هغوی تاسو ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري د الله پاک نه وغواړئ او د همغه بندگی وکړئ او دغه شکر ادا کړئ د همغه لوري ته تاسو ورګرځېدونکي یاست آیا دوی کله نه دي لیدلي چې الله پاک په څه ډول دا ستوګنې پیل کوي بیا دا غو اعاده کوي په یقیني توګه دا اعاده خو دا الله پاک لپاره لا زیاته آسانه ده دوی ته وایه چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه دا استولي پیل په څه ډول کړی دی بیا به دوهم ځل هم ژوند در په برخه کړي دا یقیني ده چې الله پاک په هر څه قدرت لري